او دا اهل کتاب يهود او نصارا متوجه کوي دین ابراهیمی لا او مخکې دا خطاب ذکر کړو دوباره ذکر کو نو ظاهرا خو تکرار دی تفسیر مدارک د دې تکرار دوه وجې ذکر کړي یو دا چې تکرار دی د وجه د جرمونو او ګناهونو د دوینا بار بار دی د الله لا فرمانی کولا جرمونه او ګناهونه کول نو رب العالمین ورله بار بار خطاب کوي خپل نعمتونه ورله یادای او دویم د تکرار وجه دا ذکر کړي چې د بنی اسرائیل او واقعیا او قصه په کومه طریقه چې شروع شوی و نو په هغه طریقه باندې په دې صورت کې ختمه ای ابتدایم په یا بنی اسرائیل سره شوی و او انتهایم په دې سره کیږي چې ابتدا او انتها برابر شي یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام امام ابن کثیر وای چې د اسرائیل نه مراد الله نبی یعقوب علیه الصلاۃ والسلام دی او مخکې ذکر شوی چې دا د غی لقب او تفسیر مدارک ذکر کړي چې دا عبرانی کې د اسرائیل معنا د عبد الله تخویف او ير ورکول دي منکرین د رسالت لا عذاب اخروی سره تخویف ورکړي چې ګوره دنیا کې د مجرم د خلاصي سلور لاري وی لکه مخکې ذکر شوی یو دا چې د مجرم په بدله کې بل څوک ونیسي او غفرې دی او دویم د مجرم د خلاصي لار ده چې دا هغه څوک سفارش وکړي او په سفارش باندې خلاص شي او دریم دا چې په زور او زبردستیا باندې غخلاص شي او څلورم دا چې دا غو د طرف نه سفیریا او جرمانه ورکړي شي نو اخرت کې خو بیا په دې خلاصې نشتا ما چې کوم پیغمبر را لېګلې نو دا غ رسالت منې تابعداري وکړي دې آیات نه الله رب العالمین واقعا د ابراهیم علی السلام ذکر کوي د دلیل نقلی په تور باندې او د دریو مقاصد د پاره زموږ مشایخ وایي چې دا دلیل نقلی د ابراهیم علی السلام ذکر کړه او دا واقعا راوړی یو دا چې په دې کې يهوديان لوي چې ابراهيم عليه السلام د الله کور بیت الله پاک کړو د شرک نه نو تاسو په کې ولې شرک کوي ورستو آیات کې ذکر کی وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين یو غرض او مقصد کو واقع د ابراهيم عليه السلام کې دا دی ګور هغه زما کور بیت الله د شرک نه پاک کړو او تاسو ځان لوای چې مونږ په دین د ابراهيم عليه السلام یو نو تاسو شرک کوي او حج د بیت الله نه منئ ابن جزی رحمت الله علیه په التسهیل کې ذکر کړی چې د اهل علم او مفسرین په دې کې مختلف اقوال دي چې دا کلمات څو و یاد دین مراد شرایع الاسلام د اسلام او شرایع دي او لست نوې ذکر دي د سوره احزاب په دې آیات کې چې ان المسلمین والمسلمات تر اخر د آیات پورې او بعض ذکر کړي چې مراد د کلمات نه مناسک الحج دي د حج هغه طریقې دي چې الله رب العالمین ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام لقول وی او تر قیامت پورې خلق دا غي اقتدا او اتباع کوي په دې کې او بعض مفسرین ذکر کړی چې د دینه د فطرت غلس خصلتنا او خلونه مراد دي چې حدیث پاک کې راغلي مضمضه او استنشاق غسل او اودس کې لکه انګالول پوزه کې وباچول دارنګ مسواک وال بریت لندول ګیرو ګدول نکونه کټ کول او خپل سیوایي وختاغستل ختنه کول استنجا کول خو زموږ مشایخ رحمهم الله وایي چې مراد د کلمات نه اغدي چې قران کریم زې په زې ذکر کړی او دا وغټ امتحاناتو او غره تفسیر د قران کریم دم اغا چې تفسیر د قران کریم په قران کریم سره یې لکه اهل علم د تفسیر مراتب ذکر کړي نو پاغي کړم باندې مرتبه د تفسیر القران بالقران قران کریم په یو ځای کې اجمال ذکر کړي نو په بل ځای کې وضاحت او تفصیل کوي دا کم کلمات دي نو کلمات او غټ غټ مشکلات چې کوم په ابراهيم عليه الصلاه والسلام باندې راغلي غټ امتحانات یو پاغي کې داو چې ظالم بادشاہ سره مقابله کړي وا لکه دې صورت په آخر کې برسته درې مفاره کې راشي چې ابراهيم عليه السلام د نمرود غزال سره یادال سره نمرود دا سره مناظره کړي وا دویم ګور بادشاہ له دعوت ورکړیو دریم قران کریم دا ذکر کړی چې پلار د علاقه مشر او معتبر سره او اغله دعوت ورکړیو سلورم په ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام باندې امتحانات راغلی نو د الله د فار خپل وطن پرې خورو هجرت کړو لکه سوره عنکبوت کې براشي ابراهيم عليه السلام اني مهاجر الى ربي زخل رب له هجرت کوونکې دارنګ خپل نوجوان بیبي او ماشوم خوارودون کې بچي په یو ځنګل او بیابان کې پریخیو لکه رسو سوره ابراهیم کې بداغي وضاحت راشي والله رب العالمین دا امتحان ذکر کړي وی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم دارنګ په دغه امتحاناتو کې د کلماتو کې داو چې خپل بچي ذبح کړو اني ارى في المنام اني يذبحك فانظر ماذا ترى خوب لیدلو او خوب د انبیا وحی وی اذا خپل بچي اسماعیل علیه السلام ذبح کوم نو الله د حکم مطابق هغه ذبح لا کول او الله د ذبح نه بچ کړو قال فرمایلی والله لا ينال عهد الظالمين نرسیږي والد امامت زما ظالمان وتا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تابعه